په نزول کې پس د سورت رحمان نه نازل دی داوه د دیم اثبات د قیامت خو بیت تمثیل قیامت ثابتې په یو مثال سره اوس مثال وی اول نه چې باس دوباره شته ژوندون پاغه مثال وګوره هل اتعال الانسان هل په معنا د قد ده یقینا راغره ده په انسان باندې هینون یو وخت من الدهر د زمانې لم یکن چې نو دی شی مذکورا دا شی موجودا د اوس چې څه دی دا نو یعنی نشته د نشته مشته کا انا خلقنا الانسان یقینا مونږ پیدا کړی انسان من نطفه دغه ساس کې ما منینا امشاجن ګډه وډه د مور او د پلار غ یو ځای شوی و نبتلیه نو مونږه ازمایش کو په د باندې په احکام سره احکام مترالیګری ګډ شوی وي وسره کافورا کافور وای سکیبا وبو او شراب خو پاغي کې وسره کافور ګډ شي کافور څه شی دی وای عینن دا یو چشمه ده یشرب بها چې مړی کې په دی باندې عباد الله د الله خاص بندگان د الله خاص بندگان به د کافور د چینه چشمه نسکی خدا ابرار با داوی پسکلو کې وتاغینه لګ ګډي یفجرونها چلول چلی با د الله دا بندگان با یفجرونا چلی دا چشمه تفجیرا چلی به روانه به تفجیرا پروانولو چلولو څه مطلب دغه چشمه به د دې په اختیار کې دا چشمه دا سر روانه ده جنتی غواړي چې را دا چشمه او دا نهر د دې په ځای په دې طرف روان شي په هغه طرف روان شي شر خور اور دی مضبوط څوک دی نشی بچ کیدی ویطعمون الطعام بل خوراک ورکاو علی حبی د خپل مینی نه مسکینا مسکین ته ویتیما او یتیم ته ویسیرا او قیدی ته او دا ورکړم د الله د رضا وا دا سینا چی دا ورکړی د ریا د پاره وه انما نطعمکم او ته به وی مونږ تاسو له خوراک درکو لوجه الله د الله د رضا د پاره لا نريد منکم اراده نه لري تاسو نه جزان د بدلی ولا شکور او نه د شکریا او د تعریف دقه سي خلق جنت ته زیوي ان بشکم غنا خاف یریګو من ربنا د ربنا یوم دا غرز عبوسن عبوسن چه ترشه قمطريره او ډيره اوږده او سخته ده فوقاهم الله بس وساتل الله دوی شر ذلك اليوم د شر د غیر وزن ولقاهم ور ورک دوی ته الله نظرتن تازگی او سرور او خوشحالی د جنتیان مبارک وي چې الله د دغه شر نو ساتل تازگی او خوشحالی ول ورکړه وجزا وجزاهم نه به ورکه دنیا په شان ګرمي او نه به یخنی وي ودانیتن علیهم ظلالها او قریب وي په دی باندې د دې سوري او آرام د جنت وذللت او تابع وي قطوف وا داغي غونچه تذلیلا نږدې نږدې داغه جنت میوي ويطاف عليهم بانيتن او ګرځولې بشي په دی باندې لوخي من فزتن د چاندې واکواب او ګلاسونه وکانت قواریرا وي به په شان د شیشو قواریر من فضة چې هغه شیشه به جوړه شوې ده چاندی نه چاندی نه به جوړه یا په شان د چاندی به سپینوالی کی قدروها اندازه کړی وي الله وي مونږ دی لره اندازه کړی وي دی لره الله تقدیر په اندازه کولو سمانه د جنت غ ګلاس و غیره به داسې په اندازې چې سون استا ضرورت یا غمره و پکې خوراک سکاک راځي نه به کميږي نه به زياتيږي دنيا کې خو سړی ګيلاس را ډک کړي يره وايي تنده مې ماته نه شوه يو بل راواچوه کله جام ډک کړي نيمي وڅکي وي داني مې زيات وشي توی کړه الله وايي داسې به ني قدروها تقديرا اندازه کړي به يې دې لره په اندازه کولو ويسقون سکلی بشي په دی باندې فیا په دې کې کاسن پیاله کان مزاجها چې ګډ شوی دې سره زنجبیل زنجبیل زنجبیل سوند تاسو ورګي سوند سوند پیجن عینن دام دنیا کې سوند جدا شې دلته جدا دی عینن وی دام یو چشمه ده فیها پدې جنت کې وی تو سما سلسبیلا چې ویل کېږي دې تروانه روانه سلسبی ويطوف عليهم ګرځي او په دی باندې ولدانون ځوانان الکان مخلدون چې همیشه به ځوانان خدمت د پاره ورا ازارایتم کله چې دوی ویني حسب تم تو په ګمانو کې لؤلؤ منثورا ته ملغری خوري وري دونه صفا سوتره او ښایسته هغه نوکران دي نو چا جنتیان به څونه ښکلي و اذا رایت کله چي ته ووینې ثم دغه ځای کي نو رایت نعیما ته به ووینې نعمتونه ملکا کبیرا بادشاهي ډیره لویه جنت عالیهم ثیاب سندس بره طرف به جامې د نرو ریښو وي خضر شنې. ترغیب قرآن ته، انا نحن نزلنا علیک القرآن، مونږ نازل کړی په تا قرآن تنزیلا په رالېږلو، فاصبر صبر کوه حکم د رب ته دی، ولا تطع منهم مه منه په دوی کې آثما د ګناهګار او کفور او د ناشکره، واذکر اسم ربک، یادوه خپل رب د بکرة واصیلا سهار او مازدیګر ومن اللیل او د شپې هم فسجد سجده کوه له الله ته وسبحه او تسبیح بیانوه لیلا طویلا په شپه اوږده کې. ان هؤلاء دا خلک یحبون العاجله محبت یې د دنیا سره دی ویذرون وراءهم او پرېښی دی ځان نه وړاندې یوما ثقیلا هغه ورځ ډېره سخته قیامت تېر دی نحن خلقناهم موږ پیدا کړي دي وشددنا اسرهم او مضبوط کړي دي موږ د دې پیدایش یا اسرهم بندونه بندونه بندونه مل مضبوط کړي وای ځا شین او کله چې موږ غواړو بدلنا امثالهم بدل وکړو د دې په مثال تبدیل په بدلولو که دی دین نه کوي الله به دی لري کې نورو پیدا کی ان هذه تذکرہ بشک دا قران یا سورت د نصیحت فمن شاء چې خو خې شي تخذ ال ربی سبیلا او دی نسی رب تلار فما تشاؤون تاسو نه غواړی الا ان شاء الله تاسو نشه کولی او کار الا ان شاء الله مگر چې الله غواړي د الله د مشیت نه بغیر نه کیږي ان الله بشک الله کان دی علیمن حکیمه په یو حکمت والا یدخل من یشا الله داخلي چاله چې واړي په خپل رحمت کې جنت او ظالمان شي تیار کړي لادي د پارا عذاب